خطا کار دی سوا د انبیاء علیهم السلام نه ځکه هغه معصومین دي د ګناونو نه په اتفاق د امت باندې په اجماع د امت باندې انبیاء د وړو د لوی ګناهونو نه اولاد آدم علی السلام خامخا خطا کوونکې وکم من قائم ليس له من قيام الا سار او ډیر د اودریدونکو نه د شپې نوی داغه د پاره د اودریدو داغه نه مگر شوګیرا ډیر خلک د شپې ولال له تهجدونه کوي عبادتونه کوي خدان د ګنا نه بچ کوي نو چې د ګنا نه ځان نه بچ کوي نو د شپې عبادت سفید اور کوي ځان بچ کوي د ګنا سلويختی نه پرې دی جمعه نه پرې دی شومه نه پرې دی نظر منخت شکرانه او یو لسمه د غیر په نوم نه پرې دی او د شپې ولار تهجدونه کوما من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یادیه د خوالی د اسلام د سړینا سری پرې خودل د داغه سری لا یعنی چې داغه څه فایده نیوي هغه کار چې پای کې ثواب نه هغه ولې کې الا خبر شي کلکم راین ار یو تاسو نه راي دي شپون کې څنګه چې شپون کې د خپل ګړو حفاظت کوي نو په خپل کور کې ار یو مشربا په شان ته د ګړو د خپل ما تحتو سکه خیال کې بچی دي خزر دي دا کشران دي خويند دي وکل نن اریو مسی اریو هرائی دے چا خبره څوک منین نه وکلکم مسئول عن رعیت یو ځل یو سره قابو عمومي چې زده دي سیز گاڑی چلولې شم کار کولې شم نو بیا نه د پلار نه د ورور اچ چا بیا لحاظ نه کوي اوس قابو ما د په دسه کومه هر یو انسان چې کله یو حالت ته ورسیږي چې زه په دې بیا د چا پروا څوک نه ساتي دي نه هر یو راي دا زما مشر دی دا زما استاد دی دا مې پلار دی دا مې مشرور دی دا زما مشران دي دا کې شران دي د لحاظ وکوما الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی جمعهتونه دی دا جمعهتونه الله تعالی خو نو چې سوره زندگی ستازياته په جمعات کې تیریږي نو خانه ده په غوړه ځای کې ناشته اے چې نور اسم نه نو چې جمعات کې ناشته نو دا خانه ده او جمعات کې د قران سره پیوسته کله کله جمعات سره سره وخت یې ری خو د قران درس نه د احادیث نه د دین طرف نه نو څه پیدا شو بیا لغو لغدوتن فی سبیل الله او روحتن فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها خواس سارو ما غام بتیمت نه سارو ما خام چې جمعات کې یو دینداری سره تیریږي او اصل دینداری هغه د قران او سنت وا خو پاغه جون تیرولو کې د دین کارم کوا دیو جنا چې په بازار کې د یو د دین خبره وکړه نو دا ډیره بهتره ده ځکه چې په بازار کې حدیث کې د شیطانانو بچی دي شیطانان بچی وروړي اگې چي نو چې کم ځای کې اگې یو بچی نو آلته خو ډیر مصیبتونه نو آلته د دین لک کار کول هغه ډیر ثواب دی نو چې نو نشکوله قران لګوا درس لګوا موبایل لګوا ریډیو لګوا یو خود دیندارو خلکو درسونه لګوا هغه بچی او هغه دې سره ختميږي وروړه بیا نو باز بچی وروړي او باز ختمي او باز چې څوک ختمي هغه ګور ځان نه لیوانه پرې دا سړیا ځاله چې ته موبایل وګوره ځاله چې ته غب شپ ولګوا نه نه وا بازار زه خزه نه دی زمو خو مجبوری ده چې په کې کاروبار کو سو کو نو پکار چې د کاروبار سره سره د دین کار هم کې کنه یو بیان اورې یو نن سبا هر چا سره فیسبوک دی نو چې په جوپا دکان کې ناس او دا درس اوري نو دا بهتر دی بیا پوه او کنه ټول مردا ځکه دې کې فسادونه وي په دې کې جګړې وي په دې کې زناګانې وي په دې کې لیواتتونه وي په دې کې خیانت وي په دې کې دوکي وي په دې کې قسمونه وي په دې کې طلاقونه وي هر قسمه کار خلک په بازار کې کوي ځان بچکول غواړي او چې نشي بچ کېږي او کاروبار نو د دین کار خو سره بیا کاوه کنه ریاض الصالحین رواله وجوب راوړه